سورۃ الشمس مخکې د یمین او د شمال په ساري ذکر نو استاوله تفرق بین العقیده صحیح عقیده او د بری عقیده خلک ذکر کوي اولګي ور پسې د دین ور یو فجر سره او شاهد اور سره اذا جلان چلری کی تیار لرا روخار کی او شپه پر شاهد لا کلا یو شاهد تیار کی رڼا کله چې ولېږلو هغه بدبخته د دینه نو ویل دیوتا رسول د الله صالح علیه السلام ناقض الله رسول د الله ناقض الله اضافت تشریفه او قضا الله وسقیا پرېږدي سکلو دوتا او دروژن کدیو پیغمبر لرا او زخمی کدیو کام دائی